مبین هم وایي صحیح ده که تمیز خو په معنا د لغت کې معنا څه ده یو شی د بل نه جدا کوله لکه تیرا تا لکه سم او د خراب تمیز نشي کولای معنا سم او خراب دی یو بل نشي دا کولای پښتو کې دا لفظ موږ استعمالو اگر چې د عربی لفظ دی تمیز مړه وي تا کړو مشر کشر تمیز نشته صحیح شو په عربی کې تمیز یعنی په اصطلاح د نحیانو کې ستوي لیکي او ارام شي یو کس یو کس دا حج دا یو اسم ده چې منصوب بای او تفسیر بکای د هغه شي چې مخکې کوم شی مبهم ده اسم ممیز دا یو اسم دی ممیز چې تمیز راولي لما د هغه شي قدم بهما چې هغه څه شي مبهمي مبهم معنا پټه مبين مميز نو مميز نه یو خبره ما درته وی کنه دې ته مميز هم وای مبين هم وای مبصر هم وای صحیح شو تمیز لګرو باسه حاجی د ابهام لري کوي هغه چې په مخ کې کیوي من الذوات دا ابهام بیا د سنه لري کوي د ذات نه د یو شی ذات کې ابهام دی جمع ذوات راځي نو دا تمیز دا غینه ابهام لري کوي بسم تمیز وسم وسم معنا عرف دا معلوم کړي شوی د پنوم د تمیز سره دی ته تمیز ممیز مفسر لکه ما درته نو دا تمیز یو داسې اسم نه کړه دا چې ابهام ختمه څه ختمه ابهام ختمه خالد أكرم من عمر أبا وكونه نكرة قد وجب ها فانسب دا یو حکم ذکر کوي نو ته نسب ورکا ستا د تمیز ته ایو اسم رالو د مخ کې اسم نه ابهام ختم کو نو ته به د اسم ته نسب ورکا وقل قد طاب زید نفسا او تو وایا طاب زید خد زید نفسا په اعتبار د نفس سره چې نفس خد دا تمیز کله د ذات وی دا غین ابهام لرکې او کله د نسبت نه ابهام لرکې نو طاب زید النفس دا د نسبت نه ابهام لر خود زید په نسبت سره د نفس ته نفس په اعتبار سره زید ډیر خره وخالد اکرم من عمر ابن او خالد د عمر نه ډېر عزتمند په اعتبار د پلار سره قران کې راځي اکثر من کمال زه د تا نه زیات یم په څه کې زیات ابهام دی په څه کې معنا زیات مال زما مال دولت تا نه څه دی زیات دی تو سوې خالد نکرم من عمرو خالد چې کوم دی ډیر عزت والا دی د عمر نه پس کړي عزت والا دی ابن په پلار والی کې د پلار او نسب ډیر عزت باندې په نسبت دی صحیح شو کپوی نه شوی زما دا رور چې ده ده یو کم سل دی څه شی یو کم سل دی نعجتن کړي د دې نعجتن کې تمیز رالو د هغه ابهام چې کوم مخ کې ابهام خو شي کنه فجلدوهم 80 وی وهي اتیا او اتیا سو جلدتن دوری فی سلسله زرعها 70 نو مخکې نه ابهام څه کوي لری کوي دې ته هغه ټول منسوب دي ټول څه دي باقي تفصیل به په تفصیل کې وایي هغه موږ صرف څه کوو لکه یو سړی لس دی غالوا پخلی او تعالی به صرف یو کوته ده وشه کړه استثناء په لغت کې و استلو ته ویل کی مثلا ته یو کس خپونه ونیو د کوټې نه بار ویسا ها او خې کې د دولت مور کې ور دي نه دې ته استثناء نحویان منځ باندې استثناء څه ته وایي چې یو کلام د ذکر کو کنه نو هغه کې چې کم خلق ذکر دي دا هغه خلکو نه یو کس وېستو چې دی پکې نه دی مراد زما هغه خپل حروف دي لکه تاسو ټول طالبان به الواخري خو یو بنخري دا یو دې څه کو مستثنا دی کو څه دی کو او تبوی ذات مستثنا دی یعنی دې دې حکم شو بیا ته ټول شپه ودوم علاوه د یو لسو نه تر دولسو نو دا د تی د یو لس نه دولسو ټایم د څه مستثنا صحیح شي دې ته ویل کېږي استثنا بس دا تاسو د بوه مطابق خبره وا الا وغير وسوا الا او غیر او سوا او سوا او سوا خل الا وغير وسوا سوا سوا خلا عدا وحاش الاستثناء حوا دې استثناء را جمع کړی ده دې حروف یعنی په دې حروف سره استثناء راځي ته چې یو شی را بهر کې د نور سيزونو نه ته دا نه ده شامل دي سيزونو ته نو دا حروف په پکې راوړي منځ کې قران کې راځي دا بعض حروف صحیح شو دي کې بعض اسمونه دي لکه غیرو شو بعض حرفونه دي لکه الا شو او بعض کله حرف کله فعل لکه خلا عدا حاشا صحیح شو دا حروف شول اوس درته دی وای د استثناء اقسام درته ذکر کړي حالات ذکر کړي کله بلا استثناء شي منصوب به یا مستثنا نسب به راځي کله به یو شي کله بل شي ټول درته ذکر کړي دلته دی وای اذا الكلام څه شي اذا الكلام کله چې وی کلام تم پورا کلام تام وی پورا کلام څه ته وای چې مستثنا منه ذکر ما ته وره هه یو دا مستثنا بل د مستثنا منه تو سوې طول قوم رالو خو ابو بکر پکې رانلو صحیح شو نو ګورا ټول قوم رالو دغه مستثنا منه شو دا غي نه دي استثناء وکا ابو بکر رانو دا مستثنا شو په خبره پوه شئ اوس کلام تام دي ته ویل کیږي غنا چې مستثنا منه ذکر لکه اوس تاو ټول قوم راغله خو یو کس نه راغله قوم دې ذکر کړي کاغلی ذکر دا کلام به بیا تام نه ناقص به لکه توس داسې وې ما ته یو قسم رانلو علاوه د زید نه نو نور د ذکر نه کړ قوم مونږ دې ما ته رانلو مگر زید صحیح شو دا دی نه چې ما ته رانلو په ټول قوم کې مگر زید مستثنی منه چې د ذکر کا کلام به تام وي پورا چې مستثنی منه د ذکر نه کا کلام به ناقص وي نیمګړ صحیح شو نو دی وای اذ الكلام تم کله چې کلام پوره یې مستثنی منه ذکر وي وهو موجب او دا کلام موجب وي تام وي یعنی مستثنی منه ذکر موجب می موجب څه ته وای ما ته وګوره دې ته موجب وای موجب څه ته وای چې په کلام کې نفي نه وي نهي نه وي استفهام نه وي نفي دې ته وای چې دا کار نه دی شوی نفي شو کا خبر داسې نه ده نهي دي ته وي مکوا داسې نه کی منقول دي پکې کنه او استفهام ته پوسټ آیا دا کار داسې شوی دی نه پکې نفي وي نه پکې نهي وي نه پکې استفهامي دا کلام به موجب وي موجب څه په دې پوه شو کلام موجب مو پیژندو چې نفي نه استفهام پکې نوي نو کله چې کلام تام وي یعنی مستثنا منه ذکر وي او کلام موجب هم وي اذا الکلام تم وهو موجب نو فما اتا من بعده فما اتا من بعد الا ينسب نو هغه چې د الا نه پس راځي منسوب به بس خبره ختمه شو څوک به دې پوه شو اے قام القوم طول قوم دريدو الا عم رن وايو كعمرن وايو عمرن بوايو الا دا بس بمنسوبي ولي بمنسوبي قام القوم یو خو القوم مستثنا منه ذکر شوی کلام تام دی او بل دا او درې د قوم په دې کې نفي شته بکرین بکرون نشي وای فشربوا منه الا الا قليلا ها الا قليلا دای ټول وبس کلی وی د دینا مگر لګو ته نه ویس کلی اے اول په خبره ځان پوي کې کچرتا کلام تام دی یعنی مستثنا منه ذکر د خو کلام غیر موجب دی یعنی یا پکې نفی ده یا پکې نهی ده یا پکې نفی ده یا نهی ده او یا پکې استفهام ده ارشاد نو بیا بس چلی حلیه او کدا استثناء په نفي باندې په سمانه په دې کې نفي و وتمام او کلام تامو حلیا دا استثناء مزینه کړي شوی و پس سره په نفي او په تمام سره نفي او تمام باندې پوښی کنه یعنی پکې نفی ده یعنی کلام غیر موجب ده او بل دا ده چې کلام تام ده یعنی مستثنا منه ذکر ده نو بیا بس چي فابدل یا بدا مستثنا کې څوک نه دا با بدل دی کې د مخکنه قد یو ابدال دی پکې او دویم پکې نسب دی یو ابدال دی او دویم پکې سره نسب دی فابدل یا ابدال او کا ابدال هم مخکې پیژندل ده بدل څه لوي چې مخکې مبدل منه ذکر رسو دا غینه بدل راشي اعراب د دواړو یو وي تاسو له بدل د مبدل منه ذکر پرون یک شمع ته چې ودشنو لم يقم احد نه دی ودرېدلی یو تن مګر صالح هلکه نو کلام تام دی که نه دی احد مستثنا منه ذکر ده نو کلام تام دی خو لم يقم نه دی ودرېدلی نفي ده پکې نو تام هم دی او منفي دی نو استاد لپاره جایز دی کوي چې الا صالح او صالحا صالحا وي وګورئ دا لیکلي یا به د مخکې نه بدل کی هلکه احدن به مبدل منه شي او دا صالحون به تس شي بدل بشي نو هغه مرفوع دي دا به شي مرفوع بشي او یا به داو کی چې بس دا به منصوب کی نو سبب لم يقل احد الا صالحا فهو لغير صالح دا د دواړو حکمونو د لپاره صلاحيت لري مستثنا د دواړو حکمونو د لپاره صلاحیت لري په داسې حال کې که نسب ورکه هم جایز دي که رفع ورکه هم دا یو خبره شو قران کې راځي ما فعلوه الا قليل منهم ما فعلوه دا دریم حالت شو دو حالتونه مو پیژندل کنه دریم حالت دا دی چې کلام ناقص دی الک ناقص مو پیژندو ناقص څه ته وایي چې مستثنا منه حذف شي ذکر نه او کلام چې مستثنا منه حذف شي نو بیا به کلام منفي کلام بسی نو نفي پکې رااله او ناقص هم دی نو بس کو د الا نه پس وګوره چې څنګه عامل دی چې کم عامل د مستثنا ته عمل ورکو نو په هغه شان اعراب به تسکه چله دا به داسې شي لکه دا الا دوشتنه د الا نه مخ کې وګوره چې کم عامل دی نو که عامل د رفي مستثنا به مرفوع شي که عامل د نسبي مستثنا به منصوب شي که عامل د جري مجرور بش ګور ورته اوس او کان ناقصا کناقصي فاعربه على حسب ما يجي في العمل دا به مورب کې په هغه طریقه چې راضي په دې کې کم عامل لکه په کلام د عربی کې چې شی مرفوع راضي د تصرف ور کړی کنه عامل یې کنه او چې یو شی منسوب رالو د تاسو نسب ورکړي عاملی کن مجرور رالو د تاسو جر ورکړي عاملی دی چې څنګه عامل پرالو بشاغه خنسو هغه شان حرکت ولور لکه ما ته وګوره ما هدا الا محمد اوس ګورا هدایت نه ده مونږ د مگر محمد دی وسړي محمد نوم ده مثلا یا محمد صلی الله علیه وسلم نو ګورا دې ځای کې اوس اے ما هدا نفی ده هدایت نه دی موندل مستثنا منه خو نشته حذف شوی د کلام ناقص دی او نفیم پکې ده نو کلام غیر موجب هم ده نو اوس الا محمد مزکه و چې هدا فعل شو محمد فاعل شو فاعل مرفوع عامل پکې فعل اما کې هدا پکې عملو کو محمد پوښی کنه او سم ده غیر موجب هم ده ځکه نفي ده پکې نو اوس دا الله د تبع هغه اعراب ورکو دي اسم الجلال ته چې کوم عامل مکه عبدت مکه فعل فاعل ده عبدت فعل فاعل نه پس راځي مفعول سي نو بس شو کنه ما عبدت الا الله اته ور پنای نه حاصله یو سره مگر په الله سره نو ور استفهام دی پکې حل او بل طرف ته کلام څه دی نو چې صرف استفهام پکې رااله خو کلام غیر موجب شو مستثنا منه نه د ذکر نو ناقص شو نو اوس با الا بالله دا بانه د با حرف جر ده نو الله مجرور کو عمل پکې وکړو یعنی چې څنګه عامل یا شان بده کې عمل کړ په خبره پوه شئ کما هدا الا محمد وما عبدت الا الله فاطر السما ما عبادت نه وکړي مگر د الله فاطر السما چې پیدا کون کې د اسمانونو دی ها نه غوته ویګن ما ته وګوره تاسو ویلی چې علامت د جر سودی ها کب کب دی درشه یو کسره بل څه شي کسر و یا ثم فتح بل یا د بل فتح ده کله به یو شی مجرور یو فتح به راغلی لکه به احمد دا اصل کې مجرور دی خو په دې باندې کسر ځکه نه راځي دا غیر منصرف دی په کلام د عربی کې غیر منصرف دی ته ویل کېږي چې تنوین او کسره په نه راځي کلام د عربی کې غیر منصرف څه ته وایي لکه ابراهیم تاسو به چې ټول قران کې ونه ګورئ چې ابراهیمي شته ابراهيم ابراهيم يا ابراهيم او چې تبدا مونږ ګور چې ابراهيم من من من تنوینم به ناراضي کسرم به ناراضي څوک به دې بوش بلکې په دې چې کله د کسرې ضرورت نو د کسرې په ځای په فتحه راشي نو مونږ وایو دا حالت جری کې پس سره په دې باندې فتحه راځي نسب نو به احمد اصل کې مجرور دی ها خو شه کې پوي بنه شو ها المستثنى بغیر الا مستثنا بغیر د الا نه په نور حروف سره چې ته استثناء کې دی وای وای وحکم ما او حکم د هغه اسم استثنته غيرو وسوا چې د هغه استثناء راغلی دا په غیرو او په سوا سره اے مخکې خو دې په الا سره استثناء راوسته کنه اوس غیرو او سوا سره چې دا کوم استثناء راوسته سوون یا په سوون سره سواون یا په سواون سره دا لغات تی ټول بدې کی نو څه حکم دی ان یجر لا سوا حکم یې دا دی چې دا به جر ورکوي بس دا مستثنا به مجروري خامخا کسره به یې پې لا سوا مطلب څه دی اے نه علاوه د دینه بل حکم نشته علاوه د دینه بل حکم نشته او دغه حکم دی چې د غیرون رستو مستثنا به مجرور وي د سیوان رستو د سوان رستو د سوان رستو د سواون رستو یعنی د دې حروف نه پس به صرف کسره ای په مستثنا باندې نور څه پکې نشته بیا ورپسې دې سوې فانسب او جرور ما بحاشا وعدا خلا او دې بل خبره ذکر کړي کله چې استثناء یعنی تا مستثنا یو شی د مستثنا کو په حاشا عدا او خلاص روز بس چل کې هلکه مخکې درته الله ذکر کو داغه حکم ذکر کو بیا دا غیرو داغه مرګري ذکر کړه داغه حکم ذکر کو او دریم نمبر درته څه یادای حاشا عدا او خلا دا دریم د استثناء د بار راځي خو په دې چې ته یو شی مستثنا کې دا غشي اعراب بسې هغه به کم حرکت وای پوهیږي کنه پوهیږي نو دی وای وای نسب باور کې یا بس کې جر باور کې نو څنګه به دی وای فنسب نسب ورکا او جر یا جر ورکا ما هغه اسم ته هغه اسم ته بحاشا چې په حاشا سره وعدا او په عدا سره خلا او په خلا سره قد استثنيته تا مستثنا کو معتقدا حاشع دا خلا افعال دي دي ته نسب ورکړه د مستثنا ته وحاله الجر بها الحرفيه او حالت جری کې بچ جر دی ولا ورکو نه تبه دا حروف جر دي ځکه سو کوئی دا حروف تی سو کوئی دا افعال دي نو کا افعال چې نو مستثنا به منصوبي او که حروف جر چې نو مستثنا به سي اشاره که مستثنا به سي او حاشا زي دنم ویل شي دا به ال چې حاشا فعل شي تب عقیده د فعل ساتي چې کله زیدن شي عقیده به د حرف ساتي چې کله زیدن شي یا ته قام القوم عدا زیدن یا زیدن قام القوم خلا زیدن څوک په دې باندې بوج یا زیدن پوښی کنه نو په دې کې مستثنا د پاره دا الفاظ راځي خدا کله سوي اسمونه وي او کله فعلونه وي کله څه شي وي تیز وا او کله ما دې اسم خبره کړې لکه ما یې کله بداسي او کله به حرف اسم خبره نه ډوکړې نه نو ته په دې قیاس وکا د دې لپاره چې تاسو شي کامیاب شي په خپل مراد کې چې تاسو شي کامیاب شي په خپل مراد کې